اوس دې صورت کې سورۃ المدثر ورستو د مزمل ترتیب کې سلور بیا نزول کې سلور داوا ورسو دا مسله جماعت دی جوړ کو میدان دی وبس یا ایها المدثر د سال نه بوج والا دا کې الله بوج واچول د قران قولا ثقيلا ولا اے بوج والا قوم پاسا یا د سار هغه کمبل اچون کې وځم دا ما حیرت ته شبا بیان دی سړی ته ویل کې سړي کمبل بزان اچول یا نه اچول پرېګ دا الله سي تړلې کار وکړ قوم پاس خان دې وې راوړل وا وا سمت تمام هفته استاده کاری بل هفته هم استاده کاری میدان دا او یاروا خلق ارکان تیار شون اے هغه سریه تا ځان چې کوم دې بس حاضر کې انخلولې اوس معنا وکړه اے بوج اے پرسان باندې بوجا چون کیا پاسا او یرو مخلوقات او بیان کا رب تعظیم او رب تعظیم بیان کا خپل رب تعظیم دیواله بیان کا خپل لمن پاک خپل بدن پاک خپل زړه پاک پاک درگاہونو والونه جدا شو مزباتا ولا تمن مزباتا تستكثر ځان لا دا خپل عمل ډیر وګڼي تستكثر چې عمل ډیر وګڼي مز باته چې ډیر غړي خپل عمل خپل بیان او کله چې کوواله شي پښپېلې نو دا ورځ ورځ دا عسیر سخت دا ورځ دوی ورځ سخت علل کافرین په کافرانو نه دا آسان دا ورځ وړي راځي پرېږده الله وي ما مخ کې مې واغه سوچ چې پیدا کړی دی ما یې مخلوق وحیدن هو تشتور دنیا ته شراتل ایسو مزجامع مې ما له جامع وجعلت له او ګرځوي مې دل مال ممدود پراخه او ګدي پراخه په جهنم مگر فرشتي او نه دې ګرځولې موږ شپې د دې مگر فتنه دان عذاب مطلب سره دا نور لس شلم زیم الله وی زه پورا یم شرکیږي نه یعنی الله وی زه پورا یم تاسو ټول ما ته محتاج مراد نه نور لس انواع دي جماعتونه دا کاملیږي په شلو باندې په بغیر زمانہ نشي شل کولای مگر عذاب د پاره دا کسانو چې کفر یو چې پواشي یقین وکیا کسان چې ورکړې شوی دی ورته کتاب هغه د پاره فتنه او د مؤمن د پاره سبب د یقین او کارشي کار کیا کسان له چې مؤمنان دي ایمان دوی زیاد شي ایمان ښکار کوي او شک نه کیا کسان چې ورکړي ورته کتاب او مؤمنان او نه دا جهنم یادا انواع مگر فن د فرد بشر یا نه دا کتاب مگر فن دې د پاره د بشر کلا حق خبره یقینا والقمر او شاهد د سپوږمۍ ستا په حال شاهد د سپوږمۍ ستا په حال یعنی څنګه چې سپوږمۍ ټول کې د نوتم تم کې یا څنګه چې ستا اول حالات کې اول سپوږمۍ ابوبکر لیدل دیم هر سو دریم کو مشهوري واللیل او شبا شاید کلا چې بشاشي او سبا کلا چې روخان شي یقینا دا قران نبی یاد آزاد یو دې دا لوی مثالونه نذیرا یرون کې د بندیان لپاره دا چا چې په خیستا چې نه جوړاندې کېږي د الله کتاب ته یا ورته کېږي د قران هر یو نفس هغه چې د کړی نه په خپل عمل وی غاڼه مگر خیر طرف والا وینو په جنت کې تبو سن وکي د مجرمانو نه سشرا وستا سرا ای سقر جهنم ته وای وایو مونږه موږ کوو د دین کار نه او نو مونږه فراغ ورکوونکي مسکینانو محتاج او منګا شنن وتل په باطل کې مال خائنین سره ده او په وهم کو نه په باطل کې هر باطل فرس سره ومناس او منګا چې درو مویل په قیامت تر دې چراغ مونږ یقین شی یقین مر فائدہ بور کې ورن کې دی تا خلاصول د خلاصون کو شفاعت به بشي دي سدي دی ولرا ان تذکرتی د فر کتاب نه یقینا بلکې دیو نه یریږي د آخرت نه یقینا دا قران دې تذکرتن فنیا د آخرت تاسو چې وګی چې فن والی درینه او فن فناری دې مگر چوباړي الله او دا الله لایق دې متقیان سره او دا الله لایق دې د بخری او دا مسله د دواړو صورتونو د امتیاز جماعت جوړ کا میدان دیوا سوچکارو تور راوا بل سو بل سو